کله چې موږ غلطي وپېژنو، نو بیا به د هغې نه ځان وساتو، ځکه تر څو پورې چې یو سړی غلطي پېژندلې نه وي، ځان ترې نه شي ساتلی او غلطي چې وپېژنو، نو د هغې نه پس به موږ تجوید وپېژنو، ځکه وبضدها تتبین الاشیاء، په مقابل او په ضد باندې څیزونه پېژندی شي، تجوید به هله پېژنې چې د تجوید مقابل وپېژنې چې هغه غلطي ده. دیو جن امام سخاوي امام خاقانی صاحب ذکر کړی دی فاول علم الذکر اتقان حفظه ومعرفه باللحن من فيك اذ يجري فكن عارفا باللحن كيما تزيله وما للذي لا يعرف اللحن من عذري اول د قران کریم علم څه شی دی چې دا حفظ د دې یاد کې او دا رنګ غلطیا نه پیژنې چې ځان ته وساتي د لحن یعنی غلطی عربی کې غلطی ته د قران کریم غلطی ته لحن وای او لحن په غنو مانو راځي خو په تجوید کې چې کومه معنا د نو معنا د غلطی قرآن کې مرضی ولتعرفن ولتعرفنهم فی لحن القول خالته دغه معنا نه دلته نور معناګانو سره ده په قران کریم کې چې دا کومه غلطي کیږي د تلحن وای لحن په دوه قسمه ده لحن جلی او خفي جلی معنی غټه غلطي او خفي معنی وړه غلطي دا اوله لحن جلی خو بالکل حرام ده او دویم عبارت کې دوه قولونه دي یو قول دا چې دا مکروه ده دویم دا چې دا هم حرام ده علامه شیخ عثمان سلیمان مراد رحمه الله کتاب د سلسبیل الشافی پاغي کې لیکلي وی واللحن قسمان جلی وخفی كل حرام مع خلاف في الخفي دا دوه قسمه دی دواړه حرام دي خو اختلاف په لحن خفي کې دی وړې غلطۍ کې نو لحن غلطي دا لغتن څه ته ویل کیږي نو لغت کې لحن ویل کیږي الخطا والانحراف والميل عن الصواب غلطۍ ته ویل کېږي لحن یعنی د حق نه اوریدل بیا لحن جلی غټه غلطي او لحن خفي وړه غلطي بعض علماو دا ویلي چې لحن جلی دا غي د پارسو زیونه دی غټه غلطي به کم زی تبديل الحرف بالحرف چې د یو حرف په ځای د بل حرف بدل کو لکه د قالو په ځای وې کالو تبديل الحركه بالحركه د یو حرکت په ځای د بل حرکت بدل کو لکه تبت یدا ابی لهب وتب نو دا مشدد دی په مخفف بدل کو یعنی مشدد هغه لوي چې شدی په مخفف چې شد پی نه او ما اغنا عنه ماله وما کسب ده او تو وما کسب غلطۍ باندې به موږ غلطيږي بیا دا غټه غلطي چې کوم ده اخور سره پیژنې غټه غلطي ده دا وړه غلطي نه ده لحن خفي دا دوه قسمه ده یو هغه د چې عام قاریان هم پیژني معلومول شي لکه مثلا یو ځای کې د مدو نکو قاری صاحب درته وي مدو کا د هر سړی پیژني بله هغه غلطی ده چې نی پیجنی الا مهرت القراء ماهرین د دې فن ماهر یو ډاکټری او بل حکیمی او کله ډاکټر می او حکیم می حکیم په حکمت سره معلومای د دې وجه نه وای ډاکټر به حکیم می معنا په هبای او هر ډاکټر حکیم نو د دې وجه نه عربۍ کې ډاکټر ته بیا حکیم وایي ځکه هغه ته پوهه حاصله یې که نه لقمان حکیم رحمه الله خلک وایي دا ډاکټر و هغه حکیم و خو د د نفسیاتو حکیم و ستا د بدن علاج کولو خو د بدن د ظاهري بدن نه دننه چې پکې کوم روح ده د هغې علاج به کول ستا روح ده به غذا په څه ملاویږي کامیابي به آخرت کې په څه ملاویږي هغه د خپل بچي علاج په کومه طریقه کړی یا بنیا لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم یا بنیا اقم الصلاه یا بنیا لا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا دا د لقمان حکیم صاحب نسخې دي چې خپل زوی ته ورکولې دې ته وایي د نفسیاتو نسخې چې د چا د روح علاج وکي نو دغه معنا کله حکیم په دې معنی نو په قرای کرامو کې هم داسي بعضی خو بس تش مدونه پیژني او الف نه یا پورې حروف پیژني او شدونه پیژني او جمال القرآن پیژني چې د عوامو کتاب دی جمال القرآن مصنف رحمه الله باندې دی الله رحمتونه وری عوامو د پاره لیکل ځکه په مدرسو کې او په هرو ځایونو کې دا جمال القرآن چې پړاویږي دا هغه سړی پړاوی چې هغه یعنی په مدرسه کې زما سوره تجربه د جمال القرآن هغه سړی پراوي چې هغه ټولو کې کمزور مولای و یاره د مولوی صاحب له جمال القرآن ورکو ځکه د په سر کارونه ډیر دي نو خلک راولګېدل او دا غین خپې تاو کې وای مونږه تجوید کو ما جمال القرآن او جمال القرآن کې پسلو کې شل تجوید ده شل فیصد او اتیا نشته د دې وجه نه چې جمال القرآن و یو بیا ته قرآن واوره نو ته به که د تجوید چې ته پستر ګم نه کتلې نو دغه شان قاریان چې نو هغه څه شي هغه یو غلطي راستې شي ظاهرا خو کوم چې پټي غلطیان دي بیا نشي راستې هغه ته مهرت القراء هغه ته بزلکوس ومن الناس من يقول اوس ومن الناس غلط ته ومن الناس او ومن الناس صحیح ده اولی صحیح ده نو دیتا مهارت القراء ضرورت ته پراکه تقریر مکوا مشابهت تقریر او کسنګ بکه هغه ته د ماهر قاری ضرورت ته تسهیل د حمزه ابدال د حمزه خصوصا هغه خبره چې هغه بیا د کتابونو د علم سره تعلق ساتي خجی دا غلطی په قران کریم کې اولی کیږي دا غلطی په دې قران کې زمونږ نه اولی کیږي اسباب سدي یو خو دا دی مخالطة العرب مع العجم دا غلطي ځکه راله عرب د عجمو سره یو ځای شول نو عجم خو عربي نشي ویلی لکه پنجابی چې پښتو وایي نو دغه شان عجمیم چې قران شروع کو نو غلط وي ځکه عربی باندې جبه نه وړي نو ضاد نه ضاد جوړ کو او د طان طوا جوړه کا او نور داسې کسی مسی پکې جوړې کې دویم مخارج نه څوک نه دي خبر چې دا حرف د کم ځای نه ادا کی ګنا به ادا سکی دریم د صفاتو نه نه دي خبر چې د دې حرف کم کم صفات دي سلورم د حرکات او د سکنات نه نه دي خبر او دا غي د حقیقت نه چې حرکت وای ستا او ادا کیږي څنګه سکون وای ستا او ادا کیږي څنګه کله داسي چې د باز پنځم د باز سړی جبا او تعالو اوچوي نو حروفو کې داغه ګډوډوالی بس د الله تر طرف نه داسي چې تعالی اوچته پنځم دا د چې یو سړی عجمی دی عربي نه دی نو خامخا به قرآن غلط وای وم امید اړو غریب پس پویږي نه سور امید بل دا د پخله کې نقصان دی یا خدای چې پیدایشي جبه لنډه پیدا شوي غاخونو کې مسله ده یا دا د چې بابا دی ابای ده عمر کې چې ته قران نه دی راغسته اوس راواغست خو غاخونه نشته پخله کې 32 غاخونه دي او د دې اکثر غاخونو نه حروف ادا کیږي او چې یو بابا حروف نشته هغه به زا سین صاد څنګه ادا کوي حرو غاخونه نشته نو بل دا دا چې د تجوید احکامات ورته نه دی یاد او بل دام دا چې د لغاتو نه نه خبر صرف او نحو نه نه خبر نا غریب خود غلطی خجی دا غلطی به مونږه پیژنو څنګه دا اوس بل خبره او د دینه بزان څنګه بچ کوو نو که څوک وایي زه غلطي پیژنم نو تجوید یې زده که کنه بس غلطي به وپیژنې عمر رضی الله عنه به فرمایل اقرأوا ولا تلحنوا قران لولئ او په دې کې غلطي ګیمه او عمر رضی الله عنه په غلطي خپل بچي هغه به والو امام زهري او سړی پسې موز کول نو غلطي کوله قران غلط وي وای که د جمع فضیلت نه نو قسم د جدا موز به مې در پسې نه وکړي خو بس سکه اوس چې د جمع فضیلت رې سار کړي او د دې غلطۍ نه به مونږه بچ کیږو څنګه څنګه چلو کو چې دې غلطۍ نه بچ شو نه به ان شاء الله بیا وایو وصلی الله